مسد سړی د خزه سره د مونږ په حالت کې آغا مونږ نه ماته وهو فی المسجد نبی علیہ السلام په جمعات کې وهما منصوبتان او نبی علیہ السلام دواړه اين دواړه په ادرولوي او يحط عنه وګوره مزید وی پسلزل سبحان الله سرا تا ته زر نه کوي ملاويږي یا بستا زر ګناهونه خود ډېر کم به زر خو بلادره زنه او هغه په تا ته الله معاف کوي په سبانه درې سوه او شپېته جزونه دي په بدن کې اندامونه دي په هر یو جز او عضو باندې تسبیح ده یو صدقه ده نو فکل تسبیحه صدقه نو په هر یو سبحان الله ویل صدقه ده چاته د مون حکم کوم صدقه دا سوق د بدو نه منکا چې غلط کار کوي ویلکه غلط موبایل مګورا نټونه غلط مګورا غلط تصویران مګورا نو دا د صدقه وکړه وعن ام المؤمنین جوی جویریه جویریتا بنت الحارث رضی الله تعالی عنها ان النبي صلی الله علیه وسلم خرج من عندها ان بعد ان ازها پس زهانا دور وخت پاغه کې نا سوا عبادت د پاره ها زمنګ خزي وګوره مونږ یا کړه یا نه کړه هغه به دوره ته هغه به دوره ذکر او اسکار کول وای جالستون او هغه نا سوا په خپل زبانه زمون چې دا سیګانی شي او قلمونه پدې کې غند کیږي او لیکل کوي او د دې بوټو نه ونو نه قلمونه جوړیږي نو چې په دنیا کې سور بوټي دي د قلمونو دا به ختم شي په دنیا کې سور او بدی د چینو د سمندرونو دا به ختم شي خدا الله صفات دور زیات دي چاغه نه ختميږي اې دا لیکل کای دا الله صفات لکی لیکل کای کای کای پدې کې اشاره ده احسان خو ګمان ته پالا باندې پالا خو ځون کوا ها چې الله به ما سره حساب کوي الله به ما سره معاملې کوي سمانه که یو سړی دا ګمانو کو چې مړ مال جنت چرته دی جنتونه نه ملاويږي الله وې نه ملاويږي ځکه تا ګمان دې په نه ملاوي دو نه ملاويږي یو انسان به وي چې زما یا ان شاء الله حسن الظن دې په فلانی او په خپل ځان باندې چې مالب الله دا مقامات راکې الله او استاد ګمان باندې زکار کوم چې ستا ګما خو چې کارم سي ان چې کار سي نه یو ته جنت ملاويږي وانا معو اذا ذکرنی او زه د سره يم کړه چې ما یادې وان ذکرنی وی نفسي چې کله ما دې یادې نو زبد یادو ما حز یادو ما ځان سره یعنی کما ځان لا یادې نو نور خلک ور سره نه نو ذکرتو فی نفسی نو زه ځان لا یادو و ان ذکرنی فی ملائن او که یادې مال را پټولګي او جماعت کې نو یادوم زه غل را پټولګي د خیر کې د دینه متفقن علیه اتفاق کړي شی په دې حدیث د بخاری او د مسلم وعنه نقل د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نقل او قال وی رسول الله صلی الله علیه وسلم سبق غره ذکر لا اله الا الله ده ورواه الترمذي وقال حديث حسن وعن عبد الله ابن بصر رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال يا رسول الله اذا لا پیغمبر ان شرائع الاسلام قد كسرت عليا قد كسرت عليا بشکا شرائع اسلام ورسور خسته خبره کوي رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة چا جو سبحان الله وبحمده وینو او نال کلی شي د پاره یو قجورا په جنت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات وکما سره ابراهیم علیہ السلام پاغش په د معراج کې چې زبر پورته خطلوم ابراهيم عليه الصلاه والسلام ما سره ملاقات وکړه په مسمان کې ملاقات شویو د نبی عليه السلام د ابراهيم عليه السلام سره په مسمان کې ملاقات شوی درود سره او خبر ورکا خپل امت ته چې بشکه جنت خاور د پاکا او بدی خوږی زید ډی مزیدار و انها قیان او داغه زمکا هموار میدان دی اس پکې نشته شاړی دی او ډیر پورته داغه اعمالو په درجو تاسو کې چې تاسو درجه پای پورته کړئ وخير لكم من انفاق الذهب والفضه او ډیر غوړه تاسو د پاره د خرج کولو د سرو د سپینونه وخير لكم من ان تلقوا عدوكم او غوړه د اعمالو تاسو د دینه چې مخامخ شي تاسو د خپل دشمن سره رپورټ به ملاو شي حکومت ته دانا غب دانا قبضه وی کی دا داسې خزنه چې موږ چر دا وظیفه ورکو اله دا اله دا یو خو لا حول ولا قوت الا بالله خزانه د خزانو د جنت نا او بل هر مشکل د پاره علاج هم د متفق علیه مشکات